څومره ضررونه دي نو پای کې مخ کې دوه غټ ضررونه بیان شو یو ضرر د بدعت دا دی چې بدعت دا غلو دا زیادت دی غلو د په دین کې اسمر لوی ضرر دی کامل دین الله مونږ لرا کړی دی او د بدعات کوي نو دا په دین کې غلو ده او زیادت دی دویم ضرر د بدعت دا بیان شو چې مبتدع چې دی نو دا تنقیس کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د د خیال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته کامل دین نه دی را رسولی دام لوی ګناه ده لوی zarar دی د دې زینا دریم zarar د بدعت ذکر کوي هغه دا دی چې مبتدع چې دا کم بدعات کوي نو د مبتدع په خیال کې دین کامل نه دی دی وای چې دا دین وزه کامل کومه یا دین کامل نه دی په اعتبار د کم سره یا دین کامل نه دی په اعتبار د کیب سره او یا دین کامل نه دی په اعتبار د عین سره زه وس کامل کومه لکه دې چې سشیله حد مقررای دې یو شیله د ځان نه کم مقدار جوړی یا دې د ځان نه یو شیله کیف طریقه جوړی عبادت لا یا دی د ځان نه یو عبادت له عین مقرري تخصیص کوي نو د د خیال دار چې دین مکمل نه دی نه په اعتبار د کم سره مکمل دی نه په اعتبار د کیب سره مکمل دی او نه په اعتبار د عین سره مقرر دی د مبتدع خیال دا دی چې دین مکمل نه دی حالان کې قران کې الله پاک وایي الیوم اکملت لکم دینکم ما تاسو له تاسو دین کامل کړی دی مولا علی قاری رحم الله فرمایي وای الدین کامل دین کامل دی فلا نحتاج فی امر الدین الى امر خارج من الكتاب والسنه وای دین الله پاک موږ له کامل کړي دی نو موږ په د دین په تکمیل کې دین د دې کامل دین نه علاوه په امور د دین کې په کارونو د دین کې لا نحتاج فی امر الدین موږ محتاج نه یو په کارونو د دین کې الی امر خارج من الكتاب والسنه دا سی یو شیتا چې هغه د قران او د سنت نه بهري بدعات ته زموږ څه ضرورت دی ځکه بدعات به ال کولای چې دین کامل نه وي حالان کې دین کامل دی نو د بدعت دریم zarar دا دی چې د مبتدی خیال دا دی چې زدا بدعات کومه ځکه چې دین څه نه دی کامل نه دی حالان کې دین خو کامل دی دا د بدعت لوی zarar دی د آیات ته وسګورئ دې ادغه ته عبارت ته الثالثو دریم زند د بدعت دا دی ان ان الدین لم یکن فی زام المبتدع کاملا چې د مبتدی په خیال کې دین کامل نه دی د چې دا بدعات کوي نو د دې مقصد دا دی چې زدا کومه زکه کومه چې دین کامل نه دی دعا کومه په دغه خاصه طریقه باندې یا ذکر کومه په دغه خاصه طریقه یا نور بدعات کومه نو دا ځکه کومه چې دین کامل نه دی دا په دین کې وا خو مونږ ته نه درا رسیدلی نو زه دا دین کامل کومه وقال الله تعالی والله ویلی دی الیوم اکملت لکم دینکم دا دلیل دی د دې چې دین کامل دی نو شیخ سے وای فزیادت علی الکمال نقصان و اختلال و اختلال بمنزله الاصبع الزائد اے دی لاس کی ګوتی پوره دی په دې لاس کې ګوتی او یو سړی دلته پکې بل زیاتای نو دا اصل کې نقصان کوي په کامل لاس کې بل غوته زیاتول دا غوته نقصان کوي نو په کامل دین کې د ځان نه سره جوړول دا په حقیقت کې تسکه نقصان کوي په دې لاس کې دا پنځه ګوتی پوره دی او سړی په کې دلته بل سی واکې نو دا سره نقصان نه دی نه دی نقصان نه کوي نقصان کوي نو مبتدع چې دا د ځان نه بدعت کوي نو دې په کې کامل دین کې چې دا بدعت جوړي نو دا په حقیقت کې نقصان دی لوی نقصان کوي دی د دې مثال د سره شیخ سی وای وای بمنزله الاصبع الزائد دا دا سره لکه پلاس کې یو غوته سیوا کول اسی چې د چا په لاس پورې شپږ ګوتی نو خخ خپل ښکاری کې بد ښکاری بد ښکاری ولی لاس په پینځو غوتو کامل شوه دی او تا پوری دلته بل کړی دا نو دا غو پکې نقصان راغی خلک ویل کاغه بل غوت اور پوری دا شپږم غوت اور پوری دا نو دین الله کامل کړی دی او ته پکې د ځان نه نور بدعت جوړې دا په حقیقت کې د دین سره دی نقصان دی نو فل فز زیادت علی الکمال نو دین کامل له ته پکې د ځان نه نوري طریقې جوړې نور عبادت جوړې نور هيئتونه نور کیفیت جوړې نو دا خو ته نقصان کې فزیادت علی الکمال نقصان نو زیادت په کمال باندې چې شی کامل شي او ته په زیادت کې نو نقصان دا نقصان دی واختلال او دا اختلال دی اختلال او نقصان یو معنی ده بمنزله الاصبع الزائد د دې مثال پشان دا زائد غوتی باندې دی چې په لاس کې 15 غوتی پوره دي او تب کې بل سیوا کینو دا خو نقصان دی په دې دا خنخ کاری په دې دا بدی ښکاری نو په کامل دین کې د ځان نه طریقې جوړول په دې باندې دین کامل کیږي نه او دین ته به صفایدم نه رسی دا په حقیقت کې په دین کې نقصان دی والمبتدع يزيد في الشرع مبتدع چې د په شریعت کې زیادت کوي ولی عبادت شریعت ته کم د شریعت د طرف وي کې په شریعت د طرف وي عین به د شریعت د طرف وي دا خبره به ورس تراشي دا دا تفصیلی به شیخ صاحب داو کی چې په عبادتو کې کم کیف ان دا به د شارع د طرفي دا مستقل قاعده ده چې کم کیف ان دا به د شارع د طرفي نو دې چې د ځان نه دا څه جوړي دا مبتدع نو دا اصل کې په شریعت کې زیادت کوي یزيد په شرعي د په شریعت کې زیادت کول غواړي وای وینزل نفسه مزاحيا للشارع او دې ځان را کوزي ځان را کوزي مزاحيا للشارع مقابل د شارع د د خیال دارې چې زه مزاحي مشابه د شارع د د خیال دارې چې څنګه الله شریعت جوړي الله عبادت لکم مقرري کیپ مقرري عین مقرري نظم سره شارع نه کم نه ما زبم د عبادت لا کم مقرروما کیپ مقرروما عین به مقرروما نو ينزل نفسه د را کوزي خپل ځان یعنی ګڼي خپل ځان مش مزاحيا مزاحي مشابه ته وي مشابه د شارع کانه يدعو الناس الى شریعته دا مبتدع داسې دی لکه د چې خلق خپل شریعت ترابلی ذکر اته چې سکه دا خدای الله شریعت نه دی دا خو په هغه شریعت کې نشته په هغه دین کې نشته چې کم الله پیغمبر علی السلام لور کړي دي خدا ته چې جوړه او بیا ورته خلق را بلی چاله کرا زی دعا بعد سنت دا ذکر بالجهر دی الی اسقات مروجه دی یا نور بدعت دی نور بدعت دی نو دا مبتدع خلق خپل شریعت ترابلی د د خپل خود ساخته شریعت دی د د خپل جوړ کړي شریعت دی د خلق هغه ترابلی دې خلک په دې خبره ځان پوهه کوي بدعات ایډیشنونه بدلای ګوري څنګه چې شرک موږ استادانو یې مفتی صاحب کنه شرک ایډیشنونه څه کوي بدلای شکلونه بدلای نو داسې بدعات هم په نوی نوی ایډیشن کې په خواز یو شان بدعاتو هغه بدعات الحمدلله زموږ مشرانو مهنت کو مبتدعينو چا توبه وستا او چا د شرم د لاس پرې خو دا وس بدعت نوی ایډیشن کې په نوی شکل کې راخکار شي وي نو دې دا مبتدی چې دې ته دعوت ورکړي نو دا په حقیقت کې خپل شریعت ته دعوت ورکړي دا هغه شریعت نه لري کم چې الله او رسول ویلې کانه یدعو الناس الی شریعتی گویا کې دا مبتدی خلق خپل شریعت ترابلی او زمون ګناه دا ده مونږ خلق د الله شریعت ترابلو د الله دین ترابلو وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه دسی ده کنه څنګه دی وقل هذه سبيلي ادعو الى الله مونږ وای بای راشي د الله کتاب وګورئ د پیغمبر سنت وګورئ د صحابه زندگی وګورئ کدا بدعت تا تاسو چې کم کوي کدا پکیو نو مونږ در سره په سر او ستر ګمانې منو او کدا پکې نو نو ګوره زبل سمنلو ته تیار نه ما نو مونږ خلق د الله شریعت ترابلو د پیغمبر شریعت ترابلو د الله دین ترابلو او مبتدی خلق خپل شریعت ته او خود ساخته شریعت ته کم چې هغه جوړ کړي دي هغه ته خلق رابلی یو بل خبر واوري د سنت او د بدعت فرق سره دا به پیجاندل کیږي په سباندی سنت په ټوله دنیا کې یو شانی او بدعت د هر علاقه خپل خپلی ګوره سلور رکعت سنت دي نماز فخیم د مانځه نه مخ کی دا کا عربو تلال شي التم سلور رکعات لري او کدا ګلګیت تلال شي التم سلور رکعات لري د منځل اسما سخین د منځنه دوه رکعات ورست سنت دي نو دا په ارزه کې دوه رکعات سنت دي چې کم سنت یې هغه په ټوله دنیا کې یو شانی او چې به کم بدعتي نو هغه به د اری علاقه خپل خپلی د دې علاقې خپل بدعت دي د دې علاقې نه چې به بر لګلاړ شي هلته به نور بل شان بدعت دي به چې لګ بر لاړ شي به بل شان بدعت دي خکته سمو علاقو ته تیرار شي هلته به بل شان بدعت دي د بدعت او د سنت فرق دا دی چې دا هر مولا د هر علاقې پیر د هر علاقې مبتدع ځان له خپل بدعت جوړ کړي ځان له خپل شریعت جوړ کړي او باقاعده خلک هغه ته څه کوي را بلی دعوت ور کوي راځي دیتا نو کانه یدو الناس الی شریعته مبتدی په حقیقت کې خپل شریعت ته خلق را بلی ار نو درم zarar د بدعت دا شو چې مبتدی د د خیال داري چې دین کامل نه دی د لوی zarar دی د بدعتو سلورم نقصان د سلورم zarar او سلورم نقصان دا دی چې په بدعاتو کې اهانت د صحابه دی ولی د دې خدا مطلب دی چې ته د صحابه نه خپويږي صحابه له ذکر نه ورتلو صحابه په ذکر نه پويدا د صحابه د ذکر سره مين نه و دا ته چې به کومه طریقه ذکر کې نو کدا واقع دینی او دا خکاری نو دا خو به صحابه نه لري کړي نو دا خو تر صحابه او اهانت کې د صحابه او توهین کې چلک زلا دومره دومره دومره پوهه ما زلا دومره نیک ما چې صحابه یو کار نه کړو زه کولای شم نو مبتدع په حقیقت کې د ګستاخ د صحابه دی مبتدی په حقیقت کې ګستاخ د صحابه دی د پر خپل پیل سره د صحابه ګستاخی کوي ولی ځکه چې د د خیال دار چې دا کار صحابه نه لري کړي د صحابه زین دي ته نه رسیدو د صحابه تقوا دي ته نه رسیدا او زما زین دي ته ورسیدو زما تقوا دي ته ورسیدا زما علم دي ته ورسیدو نو دا د صحابه سره اهانت تکي نو په بدعاتو کې یو ضرر داري چې دا په بدعت کې په بدعت کولو سره اهانت د صحابه راځي پرې پوه شي چې اهانت څنګه راځي ځکه ته کې او صحابه نو دې خدا مطلب دی چې تر صحابه نه غټ مولای دې خدا مطلب دی چې تر صحابه نه ډیر بزرګي دې خدا مطلب دی چې تر صحابه نه ډیر په دین باندې مې یعنی په ذکر باندې مې یعنی په دعا باندې مې یعنی په عبادت باندې مینی چې صحابه نه لري کړو تا وکو نو دا خو ته په زبانه قال سره نه خو په زبانه حال سره ستاره فعل دلالت پدې کوي چې تر صحابه اهانت کې پدې سره ور رابیو څلورم دا دی سلورم zarar ان فیها اهانه للصحابه چې په دې بدعت کې په بدعاتو کولو کې په دې کې په صحابه باندې بدګماني ده چې لکه صحابه ذکر نه کو صحابه دعا نه کوله او زه کومه نو یو د صحابه اهانت ته دویم د په صحابه باندې بدګماني ده لانه ولی لانه زکه دی چې دا مبتدع سبق بالعمل الذي دی ورسید هغه عمل ته ترکه چې صحابه پرې خو ته دومره لوی مولای چې هغه عمل ته ستا ذهن ورسېدو چې صحابه نه لري کړي سلف نه لري کړي او ته کې نو دا تر صحابه اهانت هم کې او د صحابه باندې بدګمانیم کې فقط ظن د دې مبتدی ګمان داري انهم قصروا عن هذه الخصله چې هغوی نه دی رسیدلی دی خصلت ته دعا بعد سنت هغه ته نو معلومه اله اسقات هغه ته نو معلوم ذکر بالجار هغه ته نو معلوم د جمعې په شپه باندې تبارک الذی دا هغه ته نو معلومه قضا عمره هغه ته نو معلومه یا د نور بدعت دا هغه ته نو معلوم انهم قصروا عن هذه الخصله چې ګنې هغه د دې خصلت نه دا ته چې کم کې د دین هغه کمه کړو هغه ته د دې خصلت ته او دې طریقې ته د غوي ذهن نه رسیدو الخامس پنځم zarar د بدعت دا دی ان المبتدع مبدع لدين جديد پنځم zarar دا دی چې مبتدع چې دی دا مبدع دی د ایجاد کوون کې دی د یو نوې دین د یو نوې دین ایجاد کول غواړي او قران کې سو الله سوي ام لهم شرکاو شرعوا لهم من الدين ما لم يعزم به الله دا سي سوچته چې هغه هغه دین جوړ کی چې الله دا غي اجازه نه کړي ام لو شرکا شرعو لو من الدین ما لم یعظم بالله د دوی پر شریکانو کې داسې سوچته چې هغه دوی له داسې دین جوړ کی چې ما نه دی ویلې نو چې الله نه دی ویلې پیغمبر نه دی ویلې او دې د ځان نه جوړي نو دې په حقیقت کې مبدع د دین جدید دی او مونږ هر څه منو هر څه زمونږ نوي خوښتي خو دین زمونږ څه خوښ دی ارس نوی جامې نوی ټوپۍ نوی موبایل نوی غړۍ نوی چشمه نوی ټوپۍ نوی پیزار نوی ارس نوی خون کوي خو دین به کمی ګوري زوړ مونږ نوې دین نه ونو چې تا د ځان نو طریقې جوړې کړې دي د ځان نه طریقې جوړې کړي د خو ته نوې دین جوړول غواړي ان المبتدع مبدع لدین جدید مبدع مبتدع چې دی ان المبتدع مبتدع چې دی مبدع د جوړون کې دی ایجاد کوون کې دی لدین جدید د نوې دین وقال الله تعالی الان کې الله ویلی دی ام لهم شرکاو شرعوا لهم من الدين ما لم ينزم ما لم يعزم به الله فشرع شرعا جديدا نو دی مبتدع جوړ کو یو شریعت نوې قصر عنه الوحی دا چې شریعت یې جوړ کو چې وحی دا غي نه قاصر وا الکه کدا شریعت وې دا ته چې کې کدا د دین کار وې نو به وحی په دی باندې ولې نه راتلا خو معلومیږي دا چې ته دا وې چې ما داسې خپل دین جوړ کړي چې وهم د دینه تاثیر وا ونسب نفسه مضاهيا للشارع او دا ودر ودرولې خپل ځان مزاهیان للشارع مشابه د شارع د د شارع سره ځان مشابه کول غواړي چې څنګه الله شریعت جوړ کړي زم شریعت جوړول شمه ومراغما له و مراغما له او دې ځان ودرولې دې ځان و مراغمتن له و مراغمتن له ونسب نفسه مراغمتن له او ځان ودرولې دې دشمنی د شارع ته مراغمت دشمنی ته وای د پرې بدعات کولو سره یو یې خو ځان د شارع سره مشابه کړی دی دویم ځان یې ودرولی دی دشمنۍ د شارع ته والبدعتو تشریع تشریع زائد او ناقص دی عبارت معنی ته وګورئ والبدعتو بدعت چې تشریع زائد دا د ځان نه زیات کړی شوی دین ته شریعت ویل دی بدعت دا څه شی دی تشریع زائدین دا د ځان نه زیات کړی شوی اے په دین کې زیادت ته شریعت ویل دی دا بدعت په دین کې زیادت ته شریعت ویل دی د شریعت حیثیت ورکول دی چې بای دا پکې ما سیوا کو او دې ته دې ته وګوره د دین کار وای دا د شریعت کار دی او ناقصین دا او ناقصین عتب دی په دی زائدین باندې نو دا سی وشي ول بدعت تشریع ناقصین او بدعت چې دا ناقص دین پورا کول دی ول استا خیال دار چې دا دین سو ناقصو یا خو دین کامل او تا په کې زیادت وکړو نو دی زیادت ته تسوي شریعت وي یا دین ناقصو نو تاپ تاغه ناقص دین کامل کو الان کې دین خسري کامل دی او تغییر للاصل الصحیح یا بدعت چې دا بدلول د صحیح دین دی صحیح دین بدلول د کتاب بدعت وای یا په دین کې د ځان نه زیادت یا په دین ناقص دین څه کول کامل کول یا په دین کې په اصل صحیح کې تغییر کول د قبیدت تینو او مبتدی کيم دا په دی باندې یا خدای په دین کې زیادت کوي یا د خیال دار چې دا دین سو ناقص او ما کامل کو او یا دا سی کوي چې د دین هغه اصل چې دی هغه پاغي کې را سره وستلی تغییر را وستلی نو پینځم مزرت ته بدعت دا شو چې بدعت مبتدع چې دی دا مبدع دی دا ایجاد کوون کې دی دین جدید لرا د د د ځان نه نوې دین جوړی السادسو شپغم مزرت ته بدعت داري چې بدعت دا مسلسل ګناه ده د دې نه څوک توبه نه وباسي ګوره ډېر ګناهونه زناکار د زنا نه څه وباسي غټه ګناه ده شرابي د شرابو نه توبه وباسي د شان جوارګر د جوارۍ نه توبه وباسي بل ګناګار د بلی ګنا نه توبه وباسي خو مبتدع چې دی بدعت دا مسلسل ګنا ده مبتدع د بدعت نه توبه نه وباسي ولی وجه واوري وجه دا ده چی دا خلق خو اله توبه وباسی چی هغه خپل کار ورته ګناه ښکاری شرابی ته شراب سکل ګناه ښکاری نو د ورځو نه یو ورځ ته توبه وباسی زناکار ته زنا ګناه ښکاری نو د ورځو نه یو ورځ ته توبه وباسی جوارګر ته جواری ګناه ښکاری کای ته ورته وای کنه یاره دې سو کوم ته پته لري چې ګناه ده خو بس د څه مجبورای نه کوي کنه دسته مجبور خو د ورځو نه یو ورځ ته توبه وباسي خو مبتدی د بدعات نه توبه نه وباسي ولی ځکه هغه دې ته ګناه نه وای مبتدی خپل بدعت ته ګناه وای هغه نه دا د دین دی او ثواب دی هغه ما ته ته ګناګار وای وای تاسو نه کوي تاسو ګناګار یې نو بدعت کې zarar دا دی چې دا ګناه ده او همیشه ګناه ده تر مرګ پورې دا ګناه ده ځکه دې ته توبه نه وباسي نور ګناونه هغه ګناونه دي خو همیشه نه دي د ورځو نه ورځ ته سړی سو باسي توبه او مبتد بدعت دا مسلسل ګناه ده مسلسل ګناه ده مسلسل ګناه ده ځکه د دین توبه نه وباسي او وجه مونږ دا وی چې توبه ته ځکه نه وباسي چې دته دا ګناه نه ښکاری بدعت چې څنګه پیدا شو کنه پیدا شي نوې بدعت بس دا روان شي مسلسل روان روان روان کله کې کوي او څوک تک توبه وليست كذلك سائر المعاصي او نور ګناونه داسې نه دي ولی فقد يتوب عن اصائبها زکا د نور ګناونو کون کې فاعل صاحب نه مراد پایل دی هغه د ګنا نه توبه وباسي و ينيب الى الله تعالی او هغه الله طرف تراو ګرځي لانه يعد المعصيه زکه هغه ګړي ګنا ګناګار ګنا کوي د ورځو نه یو ورځ الله تعالی وګرځي ولې هغه خپل پیل ته هغه خپل کار ته ګنا وای او مبتدی خپل کار ته ګنا نه وای تورته دا دعا دا خو ګنا ده ته بو باسه دعا ته ګنا وای هغه ته ته ذکر بلجار دا خو ګناه ده نه لا ګناه چرته ده نو دې ته چرته به سنه وباسي نو دای څومره لوی zarar دی چې لکه ګناه ده او مسلسل ګناه ده مسلسل ګناه ده چرته ته توبه ونه باسي وان سفیان سوری شیخ صاحب رحم الله سفیان سوری رحم الله قول را نقل کئ انه کان یقول و سفیان سوری رحم الله بوي البدعه احب الى ابلیس من کل المعاصی بدعت دا د شیطان ډیر خوخ دی د اری ګنا نه بدعت خوخ دی اے شیطان خو چې د خلک په ګناهونو کې اخته شي خو د شیطان د ټولو نه خوخه ده چې خلک په بدعاتو کې اخته شي زنا کې خلک هم اخته کوي خو یره چې د زنا نه په بدعت کې اخته شي نو خدا ولی وی البدت احب الى ابلیس من كل المعاصي لان المعاصي يتاب عنها زکه د نور ګناونو نه توبه کول شي ولا يتاب عن البدت او د بدعت نه توبه نه کیږي نو شیطان وای چې په دسی سین دی لاو کما چې د سره د سره د راوتو چل دلند درځي په دسی سیلاب دی لاو کما نو هغه وای چې خلک په بدعاتو کې اخته شیدا مال خدا ځکه چې په زنا کې اخته کم خو یو ورځ به توبه وباسي په شرابو یې راواړم خو یو ورځ به په چرسو پودرو یې راواړم یو ورځ به توبه وباسي او دا بدعت داسې داسې دریاب دی داسې تو سیلاب دی چې په دې لاو کړي بس لاړې غرق شي به چرته تر مرګ پوري مبتدع توبه د بدعت نه نو باسي نو دې دې پوري دا شپږ مزرتونه د بدعت بیان شو دا یاد ساتل پکار دي اول مزرت د بدعت هغه دا چې بدعت په دین کې زیادت او غلو ده دویم مبتدع تنقیص رسول الله کوي دریم د مبتدی په خیال کې دین کامل نه دی سلورم بدعات سره اهانت د صحابه او د سلف راضي او پاغوي باندې بدګماني راضي او پنځم مبتدع چې ده دا یو نوې دین ایجاد کړي او شپږم بدعت دا ګناه ده او همیشه ګناه ده مبتدع د بدعات نه توبه نه کوي دا د بدعات ضررونه دي نو دا ضررونه یاد ساتل پکار دي چې لکه دا ضرر دی پکې دا ضرر دی پکې دا ضرر دی پکې او خپ کې هیڅ نشته نو ځان کې ساتل پکار دي به اخو و مزرت ذکر کوي واخر دوان الحمد